دا به د توي چې دا په عقد يهودو کې دي عقد يهودو کې دي چې دا ګرځون قیونه کې پارشي عقد يهودو کې دي دا په حق د يهودو کې چې دي لا تشترو بیاات ثمنن قليلا دا رښتیا په حق د يهودو کې دي دا په حق د چا کې دي واقیم الصلاة واتو زکات ورکاو مار راکړي دا خو د چا په حق کې دی دا ستا په حق کې دی خو دا مغه بن اسرائیل دي کنه ای پاک ربا چې ته د خلکو نه دا شیطان څومره د خلکو نه د عقل علم اخیستی دی یهود کې یهود کې یهود به چرته یې موږ ولا که پېژنو چې د کوم ځای دي او د کوم کلي دي او د کوم ولس دي دارنګې دا به بیا تا ته وایي په قسمونو قسمونو باندې وقولو للناس حسنا د عبادت په ځای شرک شروع کړ د مور پلا سره کنځلې شروع کړې ابل او لازم په دغه ځای کې یو پلار یو ورور نشته دا دا او چې کله به د دې عزیزان راغله بندیان به بیا به فدیه ورکوله جرمانه افتو منون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا نه د سزا دا غچا چې کوي دا کار مګر رسوایی په ژوند د دنیا کې والله چې دنیا کې د دې خلکو نه رسوا او ذلیل خلک خزي آزادي دي پښتنو کې او هغه خزه وو زمیدار چې کوم دي پټیا کارو پټیاړه او خزه په ډوډۍ وروړه هغه څنګه کې چې وروړه ډوډۍ وخوړه خطا کړه شو بس طبیعت خراب شو د کاندې نه اپر دیو ته په دروبین کې قتل چا خزه اپر خراب کړه لږ سا چې تیر شو خزه رااله چې رااله ویل بیګه مې راالی ویلا ویل ډوډۍ چا ویوړه ویل ما وی ویل وی خوړه ویلو پټې اړه ویلاو وی ویل بیا دې څوک ویل بیا رااله ویل هغه کندې په لو چې لاړې سترګې خړې شي زامونو ته ویل لاله آی مردار کړه او غوجل کې واچوله لږ سا چې تیر شو پلانی خان قلبه دې وکړه او ډوډۍ چا دروړې وه او پلانی خان مور راوړې وه ډوډۍ دې وخوړه او بیا دې څه وکړه بیا ولا قلبه مې اکان دې پلو چې لاړې بیا سترګې خړې شوې بیا دا مردار کړ راپاڅېده او زامنو ته یې ویل راځئ توبه یوه پښتو هم ګټله او سل بې پښتوګرۍ راله راغلې مرازه مرازه مرازه پښتون ورته ویل مرازه هغه هېڅ شی هم را سره نشته دی نه تلوار شته نه را سره چې کوم دی ټوپک شته نه کوتک شته دی تاو شی راله که نه که مونږ بیماني وکړه پلار یې ورته وویل چې زه خیال یې راځي شي حجرې له ورته ویې ویل پلاني خان السلام علیکم زما تا سره بدی او توبه او توبه او توبه او توبه زمام توبه د علم توبه او د کرړې من توبه او تر قیامت پورې توبه ما تا سره پښتو کول هغه پښتو ما مانه به پښتو شو ما خزي خراب شو مردار کړی مې ده او غوجل کې دا سړی مردار کړی غوجل کې زما توبه په دې پښتو کې چې تا سره به بدی کوله ما د خدای په قهر ککړ شوی ولی ستا څه خیال دی چې قرآن دروغ وایي فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا په دې پرزو کې با سړی ونیو ومې نیوې ومې نیوې چې وبه نیو ډاکټر ته به واچاو سړو پینځو به کېناست په کنداغونو به ووهه ومې وه ومې وه ومې سبا له به بیا دا هندوخان ګرځې د بازار کې شرمېږي نه حیا در کې نشته وي چې ته لا بیا هم ګرځې په دې بازار کې او نیولې د خنجیر نه بتر کړی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا دا آیات کې هم اشکال دی چې وګوره کنه تاسو واسطه نه معنی پیریانو واسطه هو چې کوم د مرغوب او محبوب د قبل وجود النبي پیغمبر لا نه پیدا شوی واسطه شته ته نه مانی د غزا کنه او دا ته وګوره او استفتحون علی الذین کفروا طلب د فتح به کاو په هغه کسانو باندې چې کفر کړي دي دا رسول الله سلام په ادم نه دی وغي ویل چې را داشتا دی داشتا دا یو اعتراض یو پتا د خلقی مشکل دی د آیات ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله د خوا نه وشینه کون کېو دوی سره وکانو من قبل استفتحون علی الذین کفروا و دوی چې طلب د فتح به کاو پا کسانو چې کفر کړي دي فلما جاءهم عرفوا كفروا به کله چې راغی دوی ته فیقولون ویل بای اللهم انصرنا علیهم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان کشاف جلد اول صفحه یوته بیزاوی جلد اول صفحه یو دیش خازن صفحه اویه بغاوی جلد اول صفحه نهش پیتا او نور هم ولم یذکروا لذالک سندن سند یې دې واقع له دې مفسرینو نه دی ذکر کړی خو دوی خو چې نه دی ذکر کړی مقصد به یوي ته څنګه دلته استدلال او برهان کوي فل جواب ومن داب المبتدئين انهم يستدلون بما لا سند لها شیخ القرآن صاحب وی زبې د تسند وړاندې کوم خیر دی دې کتابونو خو نه دی وړاندې کړي فهذه الروايه رواها عبد الملك ابن هارون ابن عنترا عن ابيه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال کانت اليهود بخیبر تقاتل غطفان غطفان قبیله سره خیبر کې جګړه و وکانه تهذیب او شکست په خور فعازت به هذه دعا فنا به په دې دعا وخته اللهم انا نسالک بحق محمد النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه في اخر الزمان الا نصرتنا عليهم قال فكانوا اذا التقوا چې کله به مخ شو داو به هذه دعا فهزم غطفان غطفان قبیله ته به ماته ورکړ دی يهودو شیخ قران سے وی فهذا احد الادله التي يستدلون بها بالوسيله بالذات قبل الوجود ونحن بحول الله سبحانه نوزه مونږه خپډه غکو دا خبره فاقول اولا ان مجرد الروایت هل تسیر حجتا صرف روایت حجت ګرځي وثانيا ان فيه سوال من الله بحق العباد نه فهل جاز ذلك العلماء دا سوال به حق العباد علماء جائز ګڼل دي او علماء الحنفيه یا احناف جائز ګڼل دي او نوان ذلك ایت منه کړی دا وثالثا دریم جواب انه کیف فسر المفسرون هذه الايه نور مفسرین دا آیات څنګه تفسیر کړي دي اما الكلام على السند فقال الامام البخاري رحمه الله عبد الملك ابن هارون ابن انطرا ابن عبد الرحمن الشيباني منكر الحديث تاریخ صغیر صفحه 215 وقال الحافظ ابن حجر عبد الملك ابن هارون ابن انطرا عن ابيه قال الدار قدني هما ضعيفان وقال أحمد عبد الملك ضعيف وقال يحيى كذاب وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث وقال ابن حبان يزو الحديث وهو الذي يقال عبد الملك ابن أبي عمر لسان الميزان جلد ثلور صفيوه وقال السعودي دجال كذاب وقال صالح بن محمد عامة حديث كذب وقال الحاكم زائد الحديث جدا وقال في المدخل روان أبي حديث موضوعة وذكره الساجي والوكيلي وابن جارود وابن شاهين في الزعفاء وقال ابو نعيم الحافظ يروي نبي مناكيرا فهذا حال سند هذه الروايه دا شروع شو هر چې تفسیر د مفسرینو دی به مفسرین راخستی دي په خپل کشاف بیزاوی دا ټول په دې باندې دلیل کړی دی چې دا سین د پاره د طلب نه دی دا د مبالغه د پاره دی وقال البيزاوي ان نبي البس فيه وقد قرب زمان وسيل للمبالغه والاشعار بان الفاعل يسال ذلك عن نفسه امام ابن تیمیه نور علما خطیب شربینی سراج منیر دا ټول دا وی قد ظل زمان نبی یخرج بالتصدیق ما قلنا فنقتلكم قتل عاد و ارم سراج المنیر وای دارنګ ابن کثیر وای دارنګ دا نور علما ګڼ مفسرین به نقل کړی دي فتفسیر حبر الامه ابن عباس برهان علیهم ودلیل واضح علی غیهم وعنادهم او بیا شروع شوه دی بیا روسته یو جواب ورکړی دی وغل جواب الاخر انه قد اتفقت كلمتهم بان هذا كان عمل اليهود په دې ټوله دنیا متفقه ده چې دا کار د یهودو ثم انهم اقتفوهم دوی پر پس اقتدا کړی دا وقت ذو بهم وجعلوه دینا ولا شک ان كل احد يقتدي بامامه هر سره په خپل امام پس اقتدا کوي ويتبع اثار ابائي فهني ان له من كبرائه شر قران مبارک دي شمشرن ويهودي يهوديانو پس لاړ او که چرته دای چې يهوديانو په سيزي او حبول امتیاز هم کړی وي جمعات کې به تم کو وکنه دا چې نور وګتل موږ ته لوړ لوړ واخیستو دا مشکلات دي دې له بال بصائر تاسو رہی او نو ته خوشاله ایس کله به چې کوم دی بغم باندې نه اخته کې ووم فصل آیات ته دو نوی ولقد جاکم موسی بالبینات وم فصل خلاصه د ما سبقه دا ټول فصول ځان کې رانغاړي او دا مخکې فصل او د دې وس دویما ایسا د صورت قل من کان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك دا دویمه حصہ ده نو تاسو خوخه چې وای او کو نن به بیا به ډیر ډیر وایو ښا نه نه بس کړي زلګ نه جوړه ما کله خپکیږي خپکیږي او کلا کلا به تو خپکیږي باندې مخ خپکیږي مو